هغوی اوهل چې ډیره خدا خپل رب ته درخواست وکړه چې هغه مونږ ته د دې غواسه تفصیل وخی موسی علی السلام اویل د الله فرمان دی چې هغه د داسې غواوي چې نه بډای وي او نه بچي وي بلکې درمیاني عمر والدي وي لہذا کم حکم چې درته کیږي هغه اومنه